ګوره د تکلیف په وخت کې دا کلمه په ژبه ویل او په زړه کې صبر دا د دې امت خصوصیت دی اے مونږ به الله ته واپس کیږو مونږ د الله یو وګوره څومره بنیادی عقیده په دې کې راجم شوي اقرار دې چې مونږ بمرو او مونږ د مرګ او فنا د فار پیدا یو اچې مړو شو نو دا نه غلي چې کافر وای خاور سره بخاور شو بیا به الله ته واپس کیږو نو ما دا دعا زده کا صحابه او صحابياتو به دعا زده کول نن موږ زکو نه اوای اکه مزدک نو بیا په عمل نکاو اوای فرق باندې پوه نن موږ دعا ورو چې دا د الله د حبيب دعا ده دی وخت کې به دا ویغه وخت سره یاد کو خودمره فکرمن نه یو چې په دې د دوام سره عمل وشي صحابه کرام چې د الله د حبیب د خلی مبارک نه ساوري دي نو تر مرګه کې استحبابي حکم د عمل په نه لري بنیادی خبره ده بخاری شریف کې راغلی دا واقعیا یاد ساتي دې د پاره چې په یو مستحب باندې دا سه عمل کولو اگر بعضی وی په مستحب باندې دوام نه کوي دوام دا معنا نه ده مستحب لکه د فرض او واجب او لازم نه غړي یو لزوم دی یو دوام دی دا په ځان لازم نه غړي چې دا په ما لازم دی په مستحب کو څوک دوام کوي خبره ده الله حبيب په څومره مستحباتو دوام او استمرار کړي او مستحب د خپل مرتبه نه پورته کړه نو فاطمه رضی الله عنها بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام تراغلی و دا لاسونه ټول تڼا کیشیو په میچن وړول په بورا چلولو پخوا به دې زنانه او میچنې وړولې دا اوس دور والا خو ناشکر دی مولا خپل والده یاد ده الله دې ورله بخنو کی سره د ټولو مردگانو نور چې بسوسی والا هغه به دړې دې میشن څه کړي و اور کړي به نو په خوا به می چې هغه کې به برکات وو اوس دې په لګورا جران دیواله لشي یو سینو ته کټ کړي او چې دا څه وخت براشي چې آرامو نه بچو خلاص دي د جنس نه مزدوري غستل ناروا دي لکه اوس د لو دار دي نو خلک د جنس نه مزدوري دي غنم ګېډای پکې دي او لو کوي دا زموږ د فقه مسله لا وړه معتبره مسله او ډیره مضبوطه مسله ده د عربو یو عالم د جامعه الامام په یو رساله لیکلې ای کله فقهي او کله د علمی حدیث او رسالې لیکي نو یو خو پکې دغه برکت ختم شو د شریعت نه نارواواله راغی څومره خیر چې اوچتیږي نو د الله او د رسول په مخالفت اوچتیږي میچنه کې و برکت او پکې کټ مټ نو نو فاطمه رضی الله عنها راغ لاسونه تړای تړا کې شیو او په میچنی وړولو زخمی شیو د الله د حبیب نه خادم غوښتو او نبی رحم السلام کور کې نو عائشی بی بی ته وې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی چې فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغلی و او دغه شان وی د الله حبیب راغه وای مون خزه خاون بستر کې پراتو پاسیدو یې پاسای ما منس کې کې ناسو الله حبیب دغه شان د بخاری شریف حدیث دی او لور بی بی ته وی تا خو غلام خادم غوښتو خوامه د بدر او د احد د شهدا او په یتیمانانو تقسیم کړ کم شهدا چې بدر کې شوی اپ اوحد کې شوی ما خو وینځ غلامان پای تقسیم کړ اتا سو له شیخ هم نه چې د غلام نه به بهتر وي چې بسترې تراشه او دکیږي نو درې دیر شپېرې سبحان الله وایي سلور دیر شپېرې الحمدلله درې دیر شپېرې الحمدلله او سلور دیر زلی الله اکبر وای دا به د خادم نه بهتر وي دې ته ځکه تسبیحات فاطمی وای نو علی رضی الله عنه او بیبي په دې عمل شروع وی اورز ولا شاوې چې دا دې پریخي وای ما چې د الله د حبیب د خلیل روزي تروسه پوری به دې پریخي ایو جنگ لړاو کړو ډېر د تکلیف جنگ وو جنگی سفین ورته وای نو چا ورته وی وی ولا لیلۃ السفین د سفین د جنگ رس شپه چې وپاغش په دې مې وی پاغش په مې دا وظیفه نه لپریږي څه پوه شو په خبره باندې موږ تاسو مو وظیفه کو ها وای ماوی د دې صحابي نه به بهتر خاون کوم ځای کې وي د د دوو هجرتونو خاون دی د سو یو حبشه ته کړه بلې مدینه منوره ته کړه او د سابقین او اولین نه دی ابو سلمہ رضی الله عنه د سابقین او اولین نه دی وای ما دا دعا وی نو زما عدت چې تیر شو نو رسول الله علیه السلام ورته د نکاح پیغام راوړلو نو دا ام المؤمنین شو د دې دعا په برکات باندې کله چې دا دعاګانې سړې وای نو کم مصیبت راغله یو به الله پاغه کی تسلی ورکړي اجر به ورکي اداغه نه بهتر به ورکي چاله دعا یاد شو وای ها دا تاسو ته یاد کړه دا خلک لیکي کنه چې دا غلي او تاسو کې ګوره بازي لیکل نه کوي ها وای واچا سره لیکل کې ها ها ساری شوی ما ورته لیکل کوي او وای چاله یاد شو دعا چاله یاد شو او هر وخت مو وایو الله به حساب مو بوزي و ایزان موصوف ک په صفت د صبر ادا دنیا د غمونو جال دا په غمونو صبر وکا که مشکل راغې ګوره د خلې نه داسې الفاظ رو نه باسي چې صبر سره منافي وي دې کې بلوګي راځي دې کې به فقيري او غريبي راځي په دې ټول صبر وکا خو که تا کې صبر دی په مینا محبت د زړه په درد خلق له دین دعوت ورکه غوسه نسړې د چانه ذاتی انتقامات نالي نو الله په صبر په ذریب تانه هادي جوړ کین خلق نه پارا رسول روان دی الله سورہ الف لام میم سجده کې وای نو کله چې زمانہ وګد شو او دغه پیړۍ ختم شو مړ شو نو د دې دواړو بوتانو عبادت خلق شورو کو نو زمانه د جاهلیت کې چې د صفا مروه سعی به کولا نو دا دواړه بوتان به تبرکن مسح کول اسلام چراغ د بوتان مات کړ بوتان دې کې مشرکان وي خو دغه حج سو کوي یا عمره کوي د صفا او د مروه سعی امام ابو حنیفه رحم الله ویدا واجب ولا او د امام مالک امام شافعی رحم الله په نس فرض دا امام احمد رحم الله ورته سنت وی دغه بعضی مسائلو کې د علماو اجتهادي اختلاف وی د صفا مروه په منځ کې سعی ته امام ابو حنیفه رحم الله وای دا د حج او د عمره د واجبات ندي اکم شی چې ګور حج او عمره کې واجب وي د داغه په پرې خودو بیا په سړی دم لازمیږي دم دی ته وای چې دا واجب پرې خو ادا نه کو نو دیبا یو ګډ په حدود حرم کې ذبح کوي دا غي غوخه بنخري او دا به فقرا او باندې تقسیمېږي پوښوي په دم باندې او کم شی ارکان او فرایض دي نو دا غي په پرې خودو حج نو شو دا غي په پرې خودو عمره نو شو ځکه د فرض په پرې خودو د سره غشي ادا نو شو او واجب پتر کو معنی جبیره په پدی جوړیږي او صفا په اصل کې ویل کېږي مین او هموار غټه ته الحجر الاملس او دا ماخوذ ده د صفا یسفونا یو شی چې خالص او د تطوع معنا دا هو ما یاتیه المؤمن من قبل نفسی هغه شی ته وای چې مؤمن د زړه په خوشحالي ور سره تل کوي کستا زړه خوشاله دی د زړه په خوشحالي نفل کې خو الله باجر درکې کني کې نو ګناهګار نه کني کې نو سني ګناهګار نه او حکم د آیات عام دی دیو جن علماء لیکلی نزلت فی کل من کتم شم من احکام الدین لعموم الحکم للکل آیات نازل شوه د هر هغه چا بارکه چې پټو کیو شه د دین د احکاماتو نه کدا نه هر سره به بیغم ناس وې ان به د چا ملامت یا په سره غسته او نه کنزلی او نه دشمنی او نه به د چا وال ټکول او قتلول او شړل په سر بار کوله خدا آیات مخلره ابو هريره رضی الله عنه بموي وی کیا آیات نوې یو حدیث به می چاته بیان کړي نوې اگر یو حدیث کې راغلی صحیح سند سرا مسند ابو یعلا او د طبرانی حدیث دی وای چانه چې یو علم او مسلې ته پوسو شو خلق له ضرورت دی او د پټ کو جاء یوم القیامه را بشیر پرز د قیامت او په دې خلا کې د اور واګي باور ته چول شوی وی د اور واګه با شول شوی وی خو دې دې کې اهل علم لیکلي چې دا خبره مشروطه ده اے ځان په مسله پوي کې ځنې وخت چرته یو حق بیان کو نو کبل نه بیانې نا دې دوبر په شرمونو شرمولو سپک لیکو چې استاد حق دا بیانول او دا غ شرمول کو تل کنا نو استاد دې واډو سوزن ورسره دی اهل علم لیکلی یو سړی دی دا دې کې ټول مفسرین لیکلي وای شرط دا دې حق بیانول واجب دی الله یخش العالم علی نفسه چې دې پزان یریږي نه چې ما خلق وجني کچره دا یاره و چې دی وای ما خلق وجنی او د حق بیان کو خلق وجلو نو په یو لوی عظمت عمل کو خو کدی وخت دی چپ پاتې شو نو د الله او د شریعت په نس معذور دی او موږ ته وی شرمو ای او ټکه حق دې د زمانی مولا بیان کو نو کچاله سوزر دې په شرمونو شرمولو وای په خبره باندې دا شان ده کنه دا دا وای دا وای ډیر حق پټای انن خو یو دور راغله حق سرګندول خلق کنزل لوي او د بل سپکاوی لوي نو کدا دی کو یره دا ډیر څه شي د حق بیانون کړي اګه نه په نرم الفاظو کې کې نو بیا در پسې خلق څه سوي نو دې کې شرط دا دی دې کې شرط دا دی چې دې پزان یریږي نه کدل سیرا او خطر د ځان بارک نو بیا دې دغه وخت کې د الله په نسبانه څه دی معذور دی دیو جن شریعت درجات ذکر کړي وای منکر موقتو نو پلاسوی بن کین علماء لیکلی پلاسو کار د چا دی د حکومت دی د بادشاہانو دی پجبا کار د علماء دی اګه پجبا مم وسنی وای پړکی ولا بد وګورای ای اوس ګور ډیر داسې ناروا کارونه دي ځکه د حق د پټولو zarar دی ټولو ته دی حق چې د سرګن کو د الله دین سرګن شو خلق به صحیح عقیده زده کی شرک بو پیجنې بدعات بو پیجنې ګناهونه بو پیجنې نو چې دین سرګن شو د خلکو عمل فراغه د الله رحم او کرم به خلکو ته متوجي شي او که حق پټ شو وګوره د الله عذابونه وراشي عذاب چراغ نو پکې مارغان راګیر شي کنه او عذاب د الله چراغ میږي پکې دل دل شو په دریاب کې میان دل دل شو نو د حق پټولو zarar دی ټولو لره ځکه په ټول لعنت وایي دیو جن داسې څوک نه وای چې منکر والا او ظلم والا یوازې ځان سره زیاتې کوي د ابو هريره رضی الله عنه وړاندې چاوي چې ظالم نقصان نه ور کوي مګر ځان ته غوي دا دي سوې قسم دې پجاله کې چې مارغه د لوګي د وجه نه مړکیږي دا د ظالم د ظلم وجه ده یو دا امي سړی توبه ده یو عام سړی ګناه کوي بس د جمعه دی ګټ لبراشي او توبه به وباسي الله نیم پوي شوی خو که یو عالم دی او د خلکو نه حق پټ کړي او د ایمان فزه ورته شرک خوله او د سنت فزه ورته بدعات او رسومات خولی اې ګوره دا درست دي چې یو سړی وایي په کافرو د لعنت وي خو مؤمن مسلمان باندې لعنت بنوي په معین باندې اې چې خاص نو ویل چې په فلانی دي د الله لعنت وي دې نه من راغلي احادیث مبارکه او کې دا څه ویل شي چې په دروغ جنو د لعنت وي په غلو د لعنت وي یو زنانه ورته وی د الله حبیب د سره وجنه وی یو خدای د خاون نا شکری کوي دویم وتکسرن اللانا په یو بل لان تو ان ډیر وی وګوره مسلمانان چې په یو بل لان وی دا د جهنم د تلو سبب دی صحیح روایاتو کې راغلي دا آیات د الله حبیب ذکر کړي د الله حبیب دا آیات مبارک ذکر کړي دي او آیات اولنې دویم د دویم د سورہ ال عمران وې دي کې د الله اسم اعظم دې وګوره دعا چې کوي دا دواړه آیاتونه پکې مخکې لولای و الہکم الہ واحد دیو جن بعض علماء د دوړو یاتونو مجموعه ذکر کړي بعض شارحین د مسند احمد وای وردا اول دلیل دې د دغه داوی اے الله ول الہ دې ولې د بندګۍ مستحق دې وی ګور بر اسمانونو تو ګورا او کته زمکو لو ګور د دې پیدا کون کې شوق دې نګور دا مشرکان منل چې د اسمانونو د زمکو پیدا کون کې شوق دې دې ته وی دلیل د مسلماتو نه دې یو مچم نشی پیدا کوله اتا سول براشی قران کی او آیات بخیم ارونی ماذا خلقو من الارض ها کوم ځای کې د آیات وای وای تلګ نږدې کنه ها ته وای وای تم حافظ کنه ها ها ارونی ماذا خلقو من الارض وای حافظانو او خی ما تا رب کریم وای ستاسو دی خدایانو سشه پیدا کړي نه وردا یو دا سړي چې کافر بالکل خاموش کړي عدل تو علماء لیکلی الله د علماء قبرونه دي د نور نډک کی اے ګور شپه مخکی کا کرز ګور یو لکنا څه شی مخکی کو وی وقدم الليل ځکه دا په پیدایش کې شپه مخکی دا او شپه په شرافت کې مخکی دا ګور یونس علی السلام کیشته کې ناز دی او ډوبېږي نو کې یو ولی یا یو شهید کیشته رسته شو نو پیغمبر پکې ناز دی ذکر مسلمانانو عقیده دا د ټولي دنیا اولیاء او شهدا چې راجم کې د یو نبی مرتبه ته نشي رسیدي نبی پکشته کې دی او ډوبېږي چې ته ورغور زولو دلته اهل علم یو خبره ذکر کړي دا اے قران کې الله برست وای چې بیان لكل شین قران کې د ار یو شی سره وضاحت ده نو یو یو کس په عالم اعتراض وکړ چې تاسو قران کې د ارس وضاحت ده نو دا تاسو سب ترکاری چې پخوي وي زیره پکې واچول او ګرمه مسالې پکې واچول وي د دې ذکر پکې کوم ځای دی ناغوله تا قران لسته نه لګې دې پکې ول فلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس یو زینه مسالې راړي بل زینه چینی وړي چرته سوړي دا د ټولو مسالو او مالګو پکې ذکر پروت دی خو تا قران کتل نه تبیان لكل شیء ور جهازونه زی الله دا داس یو نظام جوړ کړي یو ملک والے بلتا یو انسان بلتا محتاج کړي نو په دې نظام روان دي عقل د سړي حیران شي ګوره کټوله مالدار پیدا کړي پتا نه چې جامې ګنډلې دغه ځان بربر په ګرځې دی او ځان ته صادر تاولې سو کې لړکی ولا شوریا ګنډل کوي نو څوک جامې جوړي څوک وینځل کوي کله ګور نبی دعوت کوي حسینا نه کولاوي یو چې کله الله غواړي سوشي یو مشهور صحابي د امر ابن جموح رضی الله عنه د بوتانو د عبادت وکول نو بچی مسلمانانو ځان سره نور مرګري کړ دای ور کله کاندې لور غرزول د بیا را وسو کې به هو ورا شرک او کفر او بی دینی ټول حماقت او بی وقفتوب دی هاوای څه شي بی وقفتوب دی تاسو لوا تاسو لکه د جمعات کې تیار کې ناځي چا بل فول لګولي خو د جمعات د پاسه اتا زو لډیرو یوینا بره به لګو تاسو ورته روغ وای کلی ولی ورته وای تاسو لاندې ضرورت ته کبان نه نو کدا نه پوه پوي دې نو د په قبر دیو بل کړي ته پای اوس که تاسو کې چې جمعه ته پاسه بل لوګو لوګو نو کې دې شي په پړو مو ته لږی بای سره خو لیولې شي ضرورت خودل ته دې چې بل فلګې چې مونږ په دا قران وګورو نو ګور ناپوه قبر پرست دی وې کوم ځای بل کړي د قبر د پاسه دی و بل کړي ادي په لو ګورې تاسو کې ماشاءالله نیکان اولیاء شته که چا د خذلو پټانا راته په سر واټولا تاسو عزت ته کوي عزتي دي نو د خذلو پټه راغله د بابا په قبر یې شولې اسی سم خیال لې کې اولی ژوندې وتا سې لو پټه تاو کړې دې عزت ته کوي عزتي دا غریب تاسو ټول لو پټه په سر کوي کړه اباظي د نور صحابه مبارک راغلي وای خپل بوتانو له وس شعر اړو د دې ځلوي پټ کې نه تا خدای نظرانه شکرانه وروړي چې دې به سب غفري نو دې پټ ناشته علي کې یو ګیدړ لومبړ راغی اده چې سوري وې خړل اجتلوخ په اوچا تکا اده د پاغبوته واړه بولو کړ نو عرب بالبدیه شاعرانو او ای عرب یبول الثعلبان علی راسه لقد هان من بال علیه الصالب سمدستی سوچ را مالک د هدایت فیصله وکړه وی رب دې نه وای چې ګډان په واړه بول کړي او ایمان راړو نو امر ابن جموح رضی الله عنه ای اور رضا سو کل یو مړ سپه او د دې غبوتی او تړلو په کوی کې او ځان کل د ډېر لټول او چې کوی لراغه نو د دا غخره م ویزان دې او مړ سپه مور سرا ویزان دې وک طرف نو داسې بنوي او راغه توبه وستا بیا په وحد کې شهید شوی ا دې یو خپبانې لک معذور مو بچو ورته موږ ټول یو څه خو بډای مزه نو دا الله حبیب لراغه ما دا بچی منې کوي ازواب چې په دې ګډه خپل په جنت کې وګرځي دا الله حبیب نه ګډه باندې په سم خپل وګرځي نو او د وخت په شهداو کې څوک دی عمرو بن جبوح رضی الله تعالی عنہ ګور ریح مفرد ذکر کو پادیانو د عذاب هوا را لګلی وا دارنګ د احزاب وال بارک وی د الله حبیب جړل نبی علیہ السلام جړل کافر راغلیو په غزوه خندق کې اسمر مودو شو مدینه نه محاصره کړی د خوراکم سنشتا مدینه منوره کې د جمی موسم کې ناڅاپي یو یخ هوا راوچته شي اوس هم دا موږ چې لاړو مدینه منوره کې داسې هواګانې چې بار راوتې نه شي نو آیو بچي وي وکړه طالبان ځان نه کمبلې تا وکړي استادانو لوی چې ځان لتا وای خو سبق لراځي د مدینه دا سی وای چې په دې کمبلو بمبلو دی بیا دلته خدا سو بنین منین واچوي ساړه کې هغه هوا نه بیا په هیڅ طریقه سره نشي کېږي یخ یخ اواګانی نو یخ اواګانی وي د خوراک سے تنظیم نو ډېر لوی تکلیف او پریشانی و کافر تللم نه نو د الله حبیب راغې مسجد الفتح ورته وی جبل سلع کې نال تر الله د حبيب خیمه وا او دا د بود رزوا مونږ ورته د شورو رزوا یو عربی کې ورته یوم الاربعاء وای نو د ماسفخین او د مازیګر په منځ کې دعا وغوښته دعا الله قبول کړه یو هوا را والو زولا په دې احزابو غزوه خندق کې په کابدا سه هوا وا خیمه به لړولې دیګ به الټا کو اټول کافر په هوا تس نس کړي دا سه هوا وا چې خیمه لړولې دیګونه الټا کول او الله پټول کافر تختول او پزړه کې ورته روب راوستو زړه کې ورته روب راوستو نو دغه حوام قران سوره احزاب کې مفرد ذکر دا او بعض مقاماتو کې مفردم د رحمت د هوا د پار راغله لکه سوره یوسف کې براشي یعقوب علیه السلام وی انی لا اجد ریح یوسف هغه قوم د پاره چې عقل لري او عقل نه کار اخلي وګور دا د سوچ دلایل دي یو یو ته سوچ کوا او د داوی او د دلیل په منځ کې تطبیق راولا بیا بل دلیل راخلا او د توحید هغه خبره باندې دلیل هغه قائم وا نور بم ایمان سیوا کی او دا خبره په قران خی چې ګور خلکو دروغ جوړ کړي چې دا الہ او الہ دی فلا سکی سم نشتا یوم چم کدا ټول را جمشی پیدا کول نشی باز ګور طلبه او طالبات درس لرازي نو د سن راشي پټه مراشي ازنه پکې داسي چې سکاري نه چې خوزګار شي نو راشي دیو جنما د سور رضی هيري کله موږ مشوره کړې چې دې نه پس ته څوک نه راځي رو درس لا اخا مخا کرازي نو خپل کار وي زموږ د لنګر سره به کار نه زمونږ هغه طلبه طالبات دي چې کوم د ابتدا نه راغلي ایو سره اوسګار شو وای رمضان کې مې سکار نشتا درس لا بلاړ شم نو موږ مشوره دا کړی چې راځي شي درس لا او خرچه به سي د تبلیغ او مال او جان دواړه لګي سمای ا مدرسو کې تاسو جان لګي مال نه لګي بھائی تبلیغ والا سوي وسی بس خپل پیسې لګای د دې نه پس ګورو چې سو کوم راځي ځان له خپل بندوبست کوي ځکه زموږ نیم درس تیر شو سورا نیم درس زموږ تیر شو د دې نه مراد ادا خبر چون کې ډېر اهم را چې د غلطو مشرانو نه بخلق ځان ساتي کاغذ دنیا په شکل کې دی غلط مشر دی او کاغذ دین په شکل کې دی نو دا آیاتونه قران کې ډېر راغلي ځان سره ودی کوي کوم ټول راړو نو بیا په هغه باندې ډېر وخت لګي او مخې له زمون چون کې ختم د نو بیا باغیر رکاوټ جوړ شي د دیم عابدین او معبودین او جنگ به د غلطو مشران او کشران او جنگ به لکه سوره আরাف اتم پارک آیات لیکي وم درشم او اتم درشم سوره ابراهيم آیات وګورئ یوشتم اے نام سرولي کې دیار لسم فاردا او آیات دې یوشتم سوره سبا دویشتم فارک رازی آیات لیکي یو دیر شم او دو دیر شم ورته دی غلط مشران او کشران بجنوي اگر دا سي ترتیب الله دی یو غلط کشران به غلط مشر تراجم شي نو چې دلته مسله حل نشي دا غنه بل مشر له بلاړ شي نو اخر کې ودا ټول غندک شران شیطان تراجم شي وګورئ دا یو آیات وګورئ سوره ابراهیم تاسو ځان سره ولیکنو قرا وای هړوي نشتا مونتا سزید تیخت او خلاصی ایدی پلو گو رئی دنیا هم د مصیبتونو زیده چا سمر بی صبریو که خطیر شل اچاوانی مصیبت راغلیو دمر صبریو چه اوفی دخلی ننه دی رئیس دی خطیر شل د اخرت نه په صبر خلاصيږي او نه په بي صبر خلاصيږي